همدارنګه دی لیکي چې بې له اجازې د مور او پلار څخه په جهاد کې برخه اخیستل څرنګه دی حضراتو دا جهاد دوه قسمه دي یو هغسې جهاد دی چې هغه مرتبه د فرض عین ته رسېدلی په هغه وخت کې د مور او پلار اجازه نشته یعنی اجازه غوښت نه غواړي دغه جهاد داسې سي که صوم و صلات لکه لمونځ او روژه نو د دې شورویانو کافرانو سره د دغه دهري خرچانو او پرچانو سره چې دا څوارلس کاله جهاد د افغانستان روان او دغه مجاهدین حضرات دا په جهاد ورسره اخته وه دا مرتبه د فرض عین خو کافر راغلی مرتد راغلی زنديق زنادقه راغلی دي وطن د اسلامي اشغال کړی دی نو پر وطنوالو دا جهاد فرض عین په دغسې وخت کې چې جهاد پر زعیل شي نو دا اجازه د مور پلار نشته د مور پلار بې اجازې به سړی ځي حتی زنانې دې بې اجازې د مېړه وځي مرۍ دې بې اجازې د بازار وځي او که داسې جهاد وي چې د کافر پر مملکت باندې ته ورځې اقدام پر کافرانو څه کوي او په دار حرب ور داخلېږي دلته نو اجازه د مور پلار غواړي حضراتو که مور پلار اجازه وکړه بیا نو فرض کفایي مرتبه ده د دغه جهاد بیا نو دا بچی تلای شي او که د مور پلار اجازه نه وه په دا فرض کفایي جهاد کې چې اقدام کوي پر کافر په وطن د کافر ورګډېږي دلته نو بیا اجازه د مور پلار غواړي والسلام